مناسبت د مخکې صورت سره مخکې صورت کې مسله د توحید ویلا نو دې صورت کې نفي د شفاعت قهري کې الله بذات او صفات کې یو دی نو دې صورت کې وایي دا الله رب العزت نه سو په زور باندې خلاصول نشي کولای دا الله رب العزت د مرزای د پاسه د بل چا مرضی نه چلیږي نفی د شفاعت قهری کوي اول رکوع کې مسله ذکر کوي ترغیب ال قران دلائل مسله ذکر کوي دویمه کې یره د آخرت او بنون کو ته زیر خوشحالي او بدرې مرکو کې دلیل نقلی ذکر کړي سره د زورونو نه امتیازاتو کې کان مقداره الف سنه مما تعدون الف سنه مما تعدون الف لام میم تنزيل الكتاب عمر دا مسله چې شفیع غالب څوک نشته دی په الله څوک ضرور نشته دی دا د دوی کتاب په حواله راغلی دا تنزيل الكتاب نازل دل کتاب د طرف لا رائب فی نشتره په شک پدې کې د طرف در د مخلوقات نه خا نصرت پدې باندې خا او یقولون افترا خدی داوی چې د ځان نه جوړي بل د ځان نه جوړي دا بالکل طرف در استانه لکه قوم ما تاو دا چې وی را ته داسې قام لرا چې راغله دې تیسی ورول کې من قبل کستان مخ کې لعلهم یهتدون لپاره دې چې لار عمومي او بسم شي به هدایت شي الله الذي الله يا غذا خلق السماوات والارض دلائل ذکر کې اوس چې پیدا کړی د اسمان او زمکه او ما بینهما چې جمعیت دې کې دې فی ست ایام شپږ وختونو کې ثم استوى على العرش بیا برابر دې پارش باندې مالکم من دونی من ولی ولا شفیع داود صورت نشته تاسو سره د الله نه علاوه من ولی سوک دوست معاون او مددگار ولا شفیع او سوک سفارش کوونکې وای تاسو نصیحت ناخلی یو دبر الامر من السماء تدبیر کې د کار چې کم نه من السماء د بارنا اله الارض زمکتا کار زمکه تراولی کی فیصله راولی بیا ورخی دی الله تا فی یوم پدا سره دکی کان مقدار والفسنا چې د مقدار دا غیر کال دا غنا چې تاسو شمیرې یعنی کا دا فیصله بیا غزه تزي دا اعمال غزه تخیزي کچر د تاسو ورتلته نو په زر کال کې به تاسو شي وي رسیدلی وي او الله رب العزت ته په یو ان فن کې رسی په یو ورځ کې یا یو لمحه کې وته سکیږي بس ذالک عالم الغیب دا ذات عالم الغیب او پټو بخار او باندې زوراور چې څوک مسلو نه مني الرحیم مهربان چې ومن نجات بل دلیل خپل ځان ته وګوره ځان هغه ذات چې خسته کړ دی هر یو شي د پیدایش ده او بدا خلق الانسان من طين او شروع کړ دی پیدایش د انسان د خټینا ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين دا ګرځول دی نسل دی من سلاله دا اړول شي د خلاصې نه جوړ شي من ماء مهين دا او بوس په کنا نه کمزورونه ما یتوفاکم وجنی و تاسو لرا صاحب اخستا سنا فرشتہ د مرګ آغا چې مقرر کړی شوی د بتا سو باندې مطلب دا دی چې دا هر چا د روح اغستلو ذمہ داری چې دا دا الله یو فرشتي ته څه کړی دا حواله کړی دا د ټول مشر هغه اسرائیل له او نور ملک الموت چې دي د مرګ فرشتي نو یو نه ډیری زیات دي هغه چې وکړه به کوم څه پیدا ربکم ترجون بیا خپل ته واپس کړی شي نو یې راوته ذکر کړي ولو ترای ذل مجرمون او کتالی دل مجرمان کته کون کې سرونه خپل الله و دربار درا خپل کې سناشنا کار به دي درو ورو زمونږه سرنا سمعنا منګه چې کوم لیدل سمعنا اوریدل منګه فرجنا عمل صالحا واپس کوم لرا چې ملکونه کنا موقنون یقینا مو یقین کون کی ولو شینا لا تنا کل نفس هدا او کو خوف مې ور ور کړم یار یو نفس هدایت ته په زور ایمان مې کو خوف وې ولو شینا کوم خوف په زور ایمان ور کړم یار یو نفس هدایت ته په زور باندې ولکن قل قول مني مصابت شوی دا فیصله زمان چې خامخاړه کوم بدوزا د پیریانو انسانانو ټولونه نو وسکی هغه د وسکی د دیو جنا چیر کړی تاسو ملاقات درج تاسو صدا ده یقینا پاتې وکوم تاسو عذاب کې وسکی عذاب دامه د دیو جنا چې تاسو په تاسو عمل کاو تابعدار ته وګوره کنه دا چې ځنګل د مرونه خالی نه تابعدار به کېمشته مرون کې به کېمشته نه مرون کو صفات ذکر کړي او هغه ته خوشحالي او یقینا ایمان راوړي پاتون زموږ باندې هغه کسان چې ذکر وی آیات ربهم کلم چې نصیحت ورکول شي د کتاب یا په دې باندې نو پریوزری تاسو د کوونکی و سبحو به هم در ربهم او پاکي بیانې بستانه در ربي او د ځان معتبر نه غني تتجافا جنوبهم عن المضاجع لری کیږي ډاډې د دی لری کیږي هر خونه د عن المضاجع د زاد اړه لګولونه یعنی شپې د کم دنو د بسترې لګ د الله د پاره پاسي فلا تعالی نفس من دې معلومي سیو بنده تعالی چې پټ کړی شي دې لرا من قرته عین سړوال د سترګو نه جزاء بما كانوا يعملون بدل دا هغه چې عمل کاو افمن کان مؤمنان کمن کان فاسقا هغه څوک چې وي منون کې د کومې مسلې مالکم من دونه من ولی ولا شفیع کمن کان فاسقا دا بشان دا کس چې وي نه فرمان نه مني لا استوندري برابر هر چا کسان چې ایمان راوړل او دا خبره مانلې هم دا عوامل صالحات قریه عالم ته رسي هر کله چې رادو کې وته د دینانو واپس پکړې شي بده کې او تبو ویل شي دیتا چې اوسه کې عذاب د دوزخ عذاب دور اور یا غذاب کنتم به تکذبون چې تاسو کوم نه په کنتم به تکذبون چې تاسو کوم نه غیر در هغه ته نسبت درو وکاو خامخاو بس کوم دیتا د عذاب نږدې نه علاوه د عذاب غټنه د دنیا په عذاب کې د یری سزا ده چې لاس په لاس ته ونږدې وي او د آخرت په عذاب کې د یری سزا ده چې هغه انتهایی خطرناک ده نو د دې وجه نه د دنیا د عذاب سره ادنا وي چې هغه کې یره په دې کې و او د آخرت د عذاب سره اکبر په دې کې وي هغه کې یره په دې کې و کدا سویل وي چې اوس او کوم تاسو عذاب معمولی رست داغي غړ عذاب نه بیا به کیاره نه راځي تعالی مرجون کې دې چې راوځي شي څوک تلوي ظالم دا چانا چې ذکر بیا ذکر بیا ربي چې نصیحت ورکول شي د پاتون ربي ثم رضانها بیا ډډه کړی دینا یقینا موږ د مجرمانو نه بدلا غوښتون کیو نقلی دې ذکر کړي یقینا ورکړ مې موسی ته کتاب هم په دې مسله چې مالکم من دونه من ولی ولا شفیع فلا تکم فی مریت من لقائه نمکی گا تا پشک چې کوم ملاقات د موسی علی السلام نه الله سره چې موسی علی السلام د الله سره ملاقات کړو په کوه تور کې ملاقات سره دوی معنی فلا تکون فی مریت من لقائه نمکی گا په شکل ملاوی دوز موسی نه کتاب سره چاغه سره هغه کتاب سره شو ملاو شو یعنی الله ولا کتاب سره کړو ور کړو د دین چې کمنو په شک کیږي ما نبی اسلام کو په شک نه کېږي خو ما وتا ته وایي فلا درمانا فلا تكن في مريه من لقائه مکیگا په شک چې کمنه د ملاوي د موسی نه د تا سره په شپه د معراج کې چې په شپه د معراج کې ساده موسی صلی الله علیه وسلم سره شو ملاقات شو خبرې سره هم کړې وي نو ویره وګورو ایمړي چې کومو خبرې کولې شي دا معراج ورور دا د پیغمبر علی السلام معجزه واخه دی غلط شي دی غریب ته فکر نه دی لګېدلې نو د ځان باندې د پیغمبرانو ګمان کوي چې مونږ سره به مړی سکی خبرې کوي تمړ شنو بیا ول سره خبرې سکی وکي نو مل لقائه دې کې شک نشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په معراج کې د انبیاء سره ملاقات کړو او انبیاء کرام چې کوم نه هغه به شک به شو به د مرګ نه رسو سدي ژوند دي خو ما او تعالی غیر ژوند په تفصیل باندې پویږو دا هم لوی گمراهی چې انبیاء د سنوي ژوند دی نه وي پس د مرګه فلا تکن فی مریت من لقائه خدای او سیز مطابق او د هر عالم خپل ژوند دی کنه د دنیا ځان له ژوند دی او د آخرت څه شي دی ځان فلا تکن فی مریت من لقائه مکی گا تو شکر ملاقات دینا وجعل لا هدى لبنی اسرائیل او ګرځول مې دې لره چې کوم نه هدایت بنی اسرائیل لا واجعلنا من امه یادون بامرنا او ګرځول یو په دې کې چې کوم نه مشران دي ائمه یادون بامرنا چې هغه چې کوم نه دعوت ورکول دین زمونږه لما صبرو هر کله چې صبر وکړو وکانو بیا تنا یقینون او دې په تاسو زمونږ باندې یقین کو به صبر ول یقین تنال الامام فی الدین فصبر او یقین سره مشرت په دین کې ملاویږي یقینا رب دی او فیصله کړي دي ترمیان د پر ورځ قیامت هغه څه کې چې اختلاف کا نه ښکار شوی دی تا سمره به علا کړي مخ کې دي نه پیړو نه چې دای ګرځي چې کله نه په مساکنه او دی په خپلای دی دور ګوري نه قتل سګه الټه اعتراضات کی وای دی کله وې د عرض د فیصله کتا سرشتنی وته وای عرض د فیصله چې دا لان فول الذين كفروا ایمانهم فائدہ ورنکیا کسان لرا چې انکار کړی ایمان دی ولا هم ينظرون او نو بزی ته دمو کړی شي نو ډاډه وکړه دینا انتظار کو یقینا دی انتظار کوونکی